قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سيقول السفهاء پدې کې دوه قول دي یو قول پکې د القفال المروزي رحمه الله ده هغه فرمایي چې دا آیات کریمه د تحویل د قبله نورسته نازل شو اول تحویل د قبله وشو کله چې يهوديانو او نصارو اعتراضات شروع کړو نو الله پاک دا آیات کریمه نازل کړو نو دلته به مضارع په معنا د ماضی سره یعنی قال السفهاء من الناس د قمقلان ویل دي دویمه غوره توجیه پکې دا ده چې دا آیات کریمه د تحویل د قبله نه مخکې نازل شوې ده تحویل د قبله لا تر اوسه نه دی راغلی نو مخکې ربط د ما قبل سره دا شو چې مخکې الله پاک د هغه اعتراضات او جوابات ذکر کړو کوم اعتراضات چې شوي وو اوس د هغه اعتراضات او جوابات الله پاک ذکر کوي کوم اعتراضات چې لا وارد شوي نه دي آینده کې راتلونکي دي کیدونکي اعتراضات دي لا شوي نه دي دا غي د پر الله پاک جواب ذکر کوي او مخکې د مخکې نه د اعتراضاتو جواب په دې کې فائدې ډېری وي یو دا چې توتین النفس زړه ته اطمینان ورکول دي ناڅاپه چې کوم مصیبت راشي هغه ډېر ګراني او چې د مخکې نه ته ورته تیار نو هغه به له گزاره کوي اسانه چې د نافع او د دوار په مابین کې فرق نشي کولای ويعدل عن طريق منافعه الى ما يضره د خپل ګټې نه د تاوان طرف ته چرواني نو خامخا بووي د قمقلان پاینده کې من الناس د خلقنا د من الناس په زید نسب کې دی په موضع نسب علی الحال نو جنس ترې نه مراد دی چې دا د جنس د انسانانو نه دی په دې کې الله پاک تنبیه ورکړي په کمال صفاحت د دوی باندې چې دا انسان هم دی بیا هم د اعتراض کوي ځان ته انسان هم وایي ما ولاهم ما په معنا د ایو شیء استفهام د انکار د پاره دی ایو شیء ولاهم چې څه شی دی چې دوی واړه ول عن قبلتهم التي د قبلي د دوی نم هغه قبله د دوی کانو علیها چې دوی په هغه باندې و چې هغه بیت المقدس دی شپاړس میاشتې یا ولس میاشتې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت المقدس طرف ته لمونځ کړو او بیا الله حکم وکړو چې بیت المقدس طرف ته لمونځ پرې دی بیت الله شریف ته لمونځ کوئ نو شپاړس یا ولس میاشتې بیت المقدس طرف ته لمونځ شوی نو دوی به دا اعتراض کوي چې هغه قبله کانو علیها چې دوی ور باندې و شپاړس یا ولس میاشتې قل ته دوی ته په جواب کې وایم چې لله المشرق والمغرب طرف مشرقي او طرف مغربي دا دواړه د الله پاک د پاره دي نو ګوره چې طرف مشرقیم د الله پاک شو او طرف مغربیم د الله پاک شو نو په طرفونو کې څه فضیلت رانغه بلکې فضیلت د الله د حکم په منلو کې ده چې څوک د الله حکم مني بس امغه صحیح دی او څوک چې د الله حکم نه مني هغه نه دی هغه نه دی صحیح خپل کعبه یا بیت المقدس کې څه ذاتی خاصیت نشته اصل مقصود د الله د حکم تعمیل دی د الله د حکم تعمیل په هر ځای کې د بهتري سبب دی نو مخکې بیت المقدس طرف ته لمونځ کېدو نو هغه طرف ته لمونځ غوره او اوس بیت الله شریف ته چې لمونځ کېږي نو دې طرف ته لمونځ غوره دی لله المشرق والمغرب د الله د پاره طرف مشرقي دی او طرف مغربي دی اوس کته شوبه وکي چې مشرق او مغرب دوړ ته دی بیا منځي شي ځکه مشرق هم د الله دی مغرب هم د الله دی خو جواب دار چې په دې صورت کې به افتراق او انتشار پیدا کیږي اگر چې دوړ طرفونه د الله دی خو الله چې یو طرف منتخب کړو په دې کې حکمت دا دی چې افتراق او انتشار رانشي يهدي من يشاء الله هدايت کوي هغه چاته چې د الله اراده ورته وشي الى صراط مستقيم لار مستقيم ته الى صراط مستقيم وهو ما يقتضيه الحكمه من التوجه الى بيت المقدس تاره والى الكعبه اخرى صراط مستقيم هغه څه دی چې د الله د حکمت مقتضا ده کعبه شریفه د ځمکې منځ دی نو لکه ستاسو کعبه چې وسط د ځمکې دی نو دا رنګ الله پاک تاسو ګرځولي امتن وسطن یو امت وسط یعنی جماعتا مختارا وسط په معنا د مختار سره مستعمليږي فی العقائد والاعمال والاخلاق په دې کې نه تفرید شته لکه د يهوديانو په دین کې د غوی په دین کې تفرید او غوی به د پیغمبرانو مرتبه را کمولې او نه پکې افراد شته لکه د نسواراو په دین کې نسواراو به د پیغمبرانو مرتبه او چتولې د خدای مرتبه ته به رسوله نو ما تاسو ګرځولې امتن وسطن وسط امته ګوره د وسط دوه معناګانې شو یو معنی شو جماعتا مختارا فی العقائد والاخلاق والاعمال او دویمه معنی ده وسط په عقایدو کې په اعمالو کې په اخلاقو کې تفرید د يهودیت پکې نشته افراط د عیسویت پکې نشته امام قرطبي رحمه الله فرمایي چې دلته خطاب صحابه ته دی او صحابه وسط دي بین الانبیاء والاولیاء تاسو می ګرځولی یو جماعت وسط اے صحابه کرامو صحابه جماعتا وسطا ده د انبیاو نه مرتبه ټیټه ده او د امت د اولیاو نه مرتبه اوچته ده نو وسطا بین الانبیاء والاولیاء شو صحابه کرام لتكونوا شهداء على الناس د دې لپاره چې تاسو شئ شهداء على الناس شهدا د لپاره د خلکو په دې آیات کریمه کې هم دی امت ته شهدا ویل شو د سورته نساء په یو څلوختم آیات کې ورته الله شهدا ویل دي د سورته حج په اتوشتم آیات کې ورته الله شهدا ویل دي سورته مائده غالبا یوصل اول لسم آیات کې ورته الله پاک شهدا ویل دي نو د دې شهدا والی معنا په یو حدیث کې ذکر شوی دی د ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت ده قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فیقال لهم هل بلغکم هذا نو دی امت او قوم ته به ویل شي چې آیا تاسو ته دی پیغمبر دین در رسولیو فیقولون لا دا چا چې ایمان نه دراوړې دوی به ورته وي چې لا یا ربنا مونږ ته دین نه در رسولې فیقال له هل بلغت الله پاک به دی پیغمبر ته وي چې هل بلغت قومک ته خپل قوم ته دین رسولیو فیقول نعم نو هغه پیغمبر به وي چې او ما خپل قوم ته دین رسولې ده نو د قوم او د پیغمبر په مابین کې بلانجش فیقال له من یشهد لك دی پیغمبر ته به ویل شي چې شاهد لري فیقول نو دا پیغمبر به وي چې او شاهد لرم محمد و امته محمد صلی الله علیه وسلم او امت د محمد صلی الله علیه وسلم دا زما شاهد دی فیقال له هل بلغ هذا د پیغمبر علی السلام امت برو بللې شي دوی ته بووي چې دی پیغمبر خپل قوم ته تبلیغ کړي دین ورته رسولې ده فیقولون نعم نو هغه قوم به د پیغمبر امت بووي د محمد صلی الله علیه وسلم امت بووي چې او زموږ دی پیغمبر خپل قوم ته دین رسولې فیقال وما علمکم شاهدی خود علم نه رسته ویلې شي نو تاسو ته چا دا علم درکړو چې تاسو په هغه زمانہ کې نه وای چا درته دا علم درکړو چې دی پیغمبر خپل قوم ته دین رسولې دی شاهدی خو فرح د علم ده نو دوی ورته وای فیقولون جاءنا نبینا فاخبرنا ان الرسل قد بلغوا مونږ ته زمون پیغمبر راغلی او مونږ ته دا خبر را کړو چې ټول پیغمبرانو خپل قومونو ته دین رسولیو شاهدی فرع د علم ده علم کله د حس د لارې نه حاصلېږي کله د وحي د لارې نه د حس د لارې نه چې کوم علم حاصل شي دام بدیهی دی او چې د وحي د لارې نه کوم علم حاصل شي دام بدیهی دی خدا د وحي د لارې نه قطعي دی نو دا خو قوي علم دی لدی وجه نه موږ شاهدی مع العلم وایو نو فذلک قوله تعالی وکذالک جعلناکم امه وسطا دا د دې آیات کریمه معنا ده چې ما تاسو یو امه وسط ګرځولې او په یو روایت کې راځي فیؤتا بمحمد بیا به محمد صلی الله علیه وسلم راوړل شي فیسالو عن حال امته نو د دې امت په باره کې به ترینه تپوس وکړي شي نو فیزکیهم پیغمبر علی السلام به د خپل امت تزکیه وایي ويشهد بعدالتهم او د خپل امت په عدالت بشاهدي وي وذلك قوله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا دا به د دې آیات کریمه معنا ده چې پیغمبر بس تاسو د پر شهیدی یعنی پیغمبر په قیامت کې پتا سو شاهدی وي تاسو تزکیه بکې په قیامت کې ويكون الرسول عليكم شهيدا نو پیغمبر د خپل امت باندې شاهدی وای او امت په نور امتونو باندې شاهدی وای برالین دلته د عقیده د حاضر او د ناظر د دې نه ثابتې ويكون الرسول عليكم شهيدا نو پیغمبر په تاسو شاهد دی نو د دینه معلومیږي چې پیغمبر ستاسو سره حاضر او ناظر دی چې ستاسو په حالاتو شاهدی وای نو کدا شهیدن په حاضر او ناظر دال شي نو بیا خو موږ ټول حاضر او ناظر شو ځکه لتكونو شهدا دا ټول امت شهدا دي نو امت ته الله شهدا ویلي دي خدا ټول امت ته به حاضر او ناظر شي چې دا ويكون الرسول عليكم شهيدا په وجر په وجر رسول حاضر او ناظر شو نو لتكونو شهدا على الناس په وجه باندې ولې ټول امت حاضر او ناظر نه دي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الله پاک فرمای ما نو ګرځولې وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول په دې کې ډېر توجيهات دي خو چې د درس اخیر شي بیا توجيهات پاتې کیږي هغه اخیری خط توجيه درته ذکر کوم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها د دینه بیت المقدس مراد ده بیت المقدس شپاړس یا ولس میاشتې دا د مسلمانانو قبله وه شپاړس یا ولس میاشتې بیت المقدس طرف ته مونږ کېدو کعبه شریفه طرف ته نه کېدو حالانکه کعبه شریفه قبله د ابراهیم علیه السلام و قبله د ادم علیه السلام و او قبله د عربانو و اوس عربان مسلمانان په دې مکلف شو چې د خپل پلرونو نکونو هغه محبوبه قبله پرې دی بیت المقدس ته لمونځ کوي دا د الله د طرف نه یو سخترین امتحان و چې په دې مسلمانانو الله کړو کم عربان مسلمانان شو چې د پلار او د نیکه قبله ترې نه پاتې شو بیت المقدس طرف ته شپاړس یا ولس میاشتې مونږ شو نو الله پاک فرمایي دا شپاړس یا ولس میاشتې مې بیت المقدس قبله کړې و دا ولی ځکه چې په دې عربانو امتحان کوم چې څوک د پیغمبر تابع کیږي او څوک مرتد کیږي نو دا ولس میشتي امتحان وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ما نو وګرځولې هغه قبله هغه بیت المقدس كنت عليها چې ته پاغي باندې وي شپارس یا ولس میاشتي دا می قبله کړې نه و الا لنعلم مگر دا د دې د پاره و لنعلم چې موږ پوه شو لنعلم الله پاک نعلم صيغه د فعل مضارع ذکر کړه چې په آینده کې زما علم راشي او د الله علم خو ازلی ابدی سرمدی دی قدیم علم دی او صيغه د فعل مضارع په حادث علم باندې دلالت کوي نو دلته علما ډېر توجيهات ذکر کوي یو توجیه دا ذکر کوي چې ذکر د لنعلم ده مراد ترنه لنميز ده الا لنميز من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه على عقبه او تمیز حادث ته په صيغه د فعل مضارع ځکه الله ذکر کړو دویمه معنا پکې علما دا ذکر کوي چې لنعلم په معنا د لنختبر سره ده چې معامله د امتحان وکم زه اختبار وکم درېمه توجیه پکې دا ده چې لنعلم مضارع په معنا د ماضی سره ده د دې لپاره چې زما علم په هغه چا چې څوک تابعداري د پیغمبرانو کوي او په هغه چا مې علم او چې هغه په خپل پوند باندې ګرځي سلورم توجیه پکې دا ده چې لنعلمه دا علم الله پاک ځان ته منسوب کړی دی خو په حقیقت کې دلته نسبت رسول الله یا پیغمبرانو ته دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او یا مؤمنان په دې پوښ چې څوک د پیغمبر تابعداري کوي او څوک په خپل پوند باندې ګرځي نو ذکر د لنعلم ده مطلب دا دی چې ليعلم الرسول والمؤمنون پیغمبر او مؤمنان په دې باندې پوه شي دا څلور توجیهات پنځمه توجیه تاسو په قاضي مبارک کې کړې ده چې د الله علمونه دوه دي یو علم اجمالی دی دا قدیم دی او بل علم تفصیلی دی دا حادث دی بعد التعلق راځي دلته لنعلم کې علم تفصیلی مراد دی علم اجمالی نه دی مراد دی نه د قاضي توجیه ده یو بل توجیه هم درته ذکر کوم کله کله زمونږ په اشیاو باندې علم بالواسطه راځي کلم علم بلا واسطه راځي کلم علم بالواسطه و بلا واسطه دواړه راځي لکه ګوره کلم علم بلا واسطه راځي لکه پسترګو باندې ور ګوري بلا واسطه دی په ور علم راشي کله دی علم بل واسطه راشي لکه دخان ګوري او د دخان نه د علم په ور راشي کله د بل واسطه او بلا واسطه دوړه علم راش لکه اورم ګوري دخانم ګوري نو په اور د بل واسطه بلا واسطه هم علم شته او بل بواسطه د دخان د علم شته د الله علم چې ده په دې اخیری طریقه ده په ټولو اشیاء د الله علم بل واسطه هم شته بلا واسطه هم شته یعنی په ملزوم علم شته خو ورسره په لازم هم علم شته او چې په لازم علم راشي نو ورسره په ملزوم هم علم شته نو د الله په دواړو طریقو علم دی کله چې الله خپل علم علم بلا واسطه بیانوي نو التسیغه د ماضی ذکر کوي او د حال ذکر کوي بلا واسطه علم او چې کله خپل د بل واسطه علم ذکر کوي نو التسیغه د استقبال ذکر کوي نو الا لنعلم من يتبع الرسول د دې لپاره د بالواسطه علم دلته ذکر شوی دی هم دا بالواسطه علم بلا واسطه مشته نو په صيغه د ماضي او د حال ذکر کول صحیح دي ځکه بلا واسطه هم دی او په صيغه د مضارع ذکر کول صحیح دي ځکه بالواسطه هم دی په ملزوم او په لازم دواړو د الله علم دی نو الا لنعلم من يتبع الرسول د دې لپاره چې زما علم راشي په هغه چا باندې یتبع الرسول چې هغه تابعداري کوي د پیغمبر ممن ينقلب على عقبيه د هغه چانه چې هغه ګرځي په خپل پوندو باندې مرتد والی تم لکه عربان و په پیغمبر علی السلام ایمان راوړو چې کله بیت المقدس قبله شو نو دوی غیرت ونیول چې بیت المقدس طرف ته به څنګه مونږ کو د خپل پلرونو نیکونو قبله به پریدو نو په خپل پوندو کفر ته وګرځي نو د دې فائدې لپاره د 14 یا 19 میاشتې تاسو بیت المقدس ته لمونځ وکړو وان كانت لكبيره ان مخفف ده د مستقلنا دا لام د تلام فاصله وي بين ان النافيه وان المخفف من المثقله دا لام په دې دلالت کوي چې دا ان مخفف د مستقل نه ده ان نافيه نه ده نو اصل کې انه ده وانه كانت لكبيره شپاړس یا ولس میشت لمونځ کول څه شو ډیره درنده خبره وه په دې مسلمانانو ځکه د پلار او د نیکه قبله ترې نه پاتې کېده دلته بعض علما دا توجیه لګي ان كانت التوليه الى الكعبه لكبيره لیکن خه توجیه غدا چې مدر تو و ان كانت التوجه الى بيت المقدس 16 شهرا 14 میاشتې یا 18 میاشتې دا لکبیرتن دا ډیره درنده وا الا علی الذین هدى الله مگر په هغه خلکو باندې چې الله ورته هدایت کړو لارې ورته راهنمایي ورته کړې و کم طرف ته الی سر احکام الله اسرار د احکام د الله ته څوک چې د الله د احکام په اسرار پویدو نو پاغوی درون نو وما کان الله ليضيع ایمانکم نه د الله پاک چې ځای کی ایمانکم یعنی صلاتکم الی بیت المقدس هغه ستاسو منځونه چې بیت المقدس طرف تم کړیو یعنی صلاتکم الی بیت المقدس التي صليتموها علا مقتضا ایمانکم چې هغه په مقتضا د ایمان باندې تاسو کړیو نو په مقتضا د ایمان باندې شویو لدی وجنه الله تعبیر ترینه په ایمان باندې وکړو نور د مون تعبیر په ایمان شوی دی نو دلته د مسلمانانو خیال ته دراغله چې هغه شپارس یا ولس میاشتې چې مونږ بیت المقدس ته لمونځ کولو د هغې به څه حالي نو الله پاک فرمایي هغه نه ځای کېږي لیدویع ایمانکم ان الله بشک الله پاک چې ده بالناس لرؤوف الرحیم دا بالناس د رؤوفن پورې تعلق لري بشک الله پاک چې ده ډیر زیات مهربان ده او رحیم النفس مهربان ده رؤوف دا رحمت خاصه ته وایي وهو رفع المکروه وجلب المنفعات چې رفع د مکروهات په کې راشي او جلب د منفعات په کې راشي نو یو خاص رحمت ده او رحیم عامه مهرباني ده لدی وجن رؤوف نه پر رحیم باندې مقدم کړو قد نرى تقلب وجهك في السماء په تحقیق سره مونږ ولیدل تقلب وجهك في السماء اړول راړول د مخستا تقلب یستعمل فی شدت لکه تقلب الحیه مار چې ده په لوټ په لوټ واوړېدو نو تقلب په شدت کې مستعملېږي په شدت باندې ستا د مخ اړول راړول مونږ ولید فی السماء په طرف د اسمان کې متشوقا للوحی په داسې حالت کې چې ته وحي ته شوق کې وي چې کله به وحي راځي چې زه بیت الله شریف ته مخ کوم د پیغمبر علی السلام دا خوخه وا چې بیت الله شریف ته لمونځ کی د دې ډېری وجې وي یو وجه دا وا چې دا قبله د ادم علیه السلام وا کعبه شریفه دویمه وجه دا وا چې دا قبله د ابراهیم علیه السلام وا مونږ په ملت ابراهیمی او قبله د ابراهیم هم پریخي وخت بیت المقدس تم لمونځ کولو نو ملت ابراهیمی د دې تقاضا کوي چې کعبه شریفه تل لمونځ کو نو دا قبله د ابراهیم علیه السلام و درې موجه دا و چې دا د ځمکې مرکزی نقطه ده د ځمکې منځ ده بالکل څلورم وجه دا ده چې اول همدا مرکزی نقطه الله پاک پیدا کړې ده به د ځمکې نور اطراف الله پاک پیدا کړو پنځمه وجه دا ده چې امداز مکه د عرش او د بیت المعمور په محاذات باندې ده ام دې ته بر مخامخ بیت المعمور ده او عرش هم ده نو د تجلیات مرکز هم ده د الله د تجلیات مرکز د بیت المعمور او د عرش نه انوار هم دلته ډیر راوريږي او شپږمه وجه دا ده چې همداس مکه د انسان د لپاره ترابي مبدا ده ادم علیه السلام خاور زیاته د دې زنه وړل شوی و او ومه وجدا ده چې کله الله پاک اسمان او زمکه ته خطاب وکړو چې ائتیا طوعا او کرها تابعداري وکړي طوعا او کرها نو اول د زمکه دغه حصے د الله حکم منلو اتینا طائعين اول دې زی ویلو نو دا ډیره بهترینه حصہ و نو پیغمبر علی السلام ډیر شوق لرلو چې دې طرف ته مخ کی شپاړس یا ولس میاشتې بیت المقدس ته لمونځ کړی و نو دا یو طالب سوال هم کړی دی چې قرآن شریف کې امر شوی چې لمونځ کعبې ته کوي او په مسجد قبلتین کې صحابه قطعی نس پرېښود او په خبرې واحد عمل وکړو ګوره خبرې واحد باندې موت ته عمل چې دی په عقایدو کې نه دی جایز عقایدو کې به موت په خبرې واحد باندې عمل نه کوو موت ته قطعی نه دی او صحابه کرامو ته دا قطعي وو صحابه پورې سند نه وو پیغمبر علی السلام لیدو چې دې طرف ته مونږ کوي دې طرف ته مونږ کوي نو اخبار احاد او متواتر ټول قطعیات صحابه کرامو ته خو ما تا ته سندونه وګد شو سندونه وګد شو په سندونو کې اشتباه راغله نو ما تا ته مفید د پاره د ځوان شو هغه وخت کې مفید د پاره د ځوان نو صحابه کرامو ته هغه ته مفید د قطع ول تسند نو دا خو د سند په اعتبار خبره واحد شي یا د سند په اعتبار مشهور شي یا د سند په اعتبار متواتر شي الته خو سندونه نو کنه الته خو د پیغمبر قول او فعل او تقریر د قطعی حجته فلنولینک قبلة ترضاها او کله چې پیغمبر علی السلام بیت المقدس ته لمونځ کولو دویم شق د دې اعتراض دا دی چې قران کې حکم د کعبه شوی دی په هغه وخت کې حکم کعبه ته نه و چې کله پیغمبر علی السلام بیت المقدس ته لمونځ کولو وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيث ما كنتم حيث نچورست ما کافر شي نو فهي من کلم المجازات نو دا بیا متذر شرط دا شرط او فول وجوهکم دا ورته جزاء ده وحيث ما كنتم هر ځای کې چې تاسو وای کنتم تام ده په هر ځای کې چې تاسو موجود شوي فولو وجوهکم ولو په اصل کې ولیو ده استثقلت الزمه علی الیا زمه پیا ثقيله شو او دفع د توهم د چې دا قبله به د اهل مدینه پورې خاصي نو الله فرمایي دا قبله د اهل مدینه پورې خاص نه ده فولوا وجوهکم شطر واړوي تاسو مخونه شطره طرف د کعبه شریفه تم وحيث ما كنتم مدینه کې وای که خارج المدینه وای تر مدینه پورې تخصیص نشته نو په دې کې تعمیم د امکنه وکړي وان الذين اوتوا الكتاب الله فرمای هغه خلق چې هغه ته کتاب ورکړی شوی دی لا يعلمون انه الحق هغه په دې باندې پويږي انه هو زمير تحويل الى الكعبه تراجع ده چې دا تحويل الى الكعبه چې دا انه دا تحويل الى الكعبه الحق دا حق ده من ربهم مقدر من ربهم دا د رب د طرف نه مقدر امدا سیوا چې شپارس یا ولس میشتي به دوی بیت المقدس ته لمونځ کوي او بیا به کعبه شریفه ته مخ اړي انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون نه د الله نه خبره د هغه څه چې دوی کوي ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب هم دا پیغمبر علی السلام ته تسلی ده کله چې پیغمبر علی السلام کعبه شریفه ته مخ کړو نو بیا يهودو اعتراضات شروع کړو دا راغی او الف د يهودو پاتې شو نو الله پاک فرمای ولا ان لام موت ال القسم ده ولا ان اتيت الذين قسم ده چې کچرته تراتللو کې هغه خلکو ته الذين د دینه کفار د اهل کتاب مراد دي کتراتللو کې کفار د اهل کتاب ته ولا ان اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية يعني بكل برهان قاطع على توجه الى الكعبه هر برهان قاطع ورته راوړي چې پاغي کې دا راغلي وي چې تاسو کعبه شریفه ته مخ کړئ نو ما تبعو قبلتک دا جواب د پاره د قسم دی جواب د شرط نه دی ما تبعو قبلتک دوی به تابعداري ونه کی ستاد قبله رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځل کې دا تیرېدا او دا توقع هم لرله چې الله پاک کعبه شریف کعبه شریفه قبله کې پیغمبر علی السلام دا توقع ما خو یو څه دلایل مخکې درته ویل دا توقع د څه د وجنه لرله دا قبله د ادم علی السلام هم و د ابراهیم علی السلام هم و اقدم القبلتين هم و ادعال العرب الى الايمان هم و وما انت بتابع قبلتهم الله پاک فرمای نه ته تابع د دوی د قبله قبلتهم د يهودو یو قبله وا او د نصاراو بل قبله وا مګر په بوتلان کې دواړه سره شریکی وي نو الله په صيغه د مفرد نه تعبیر وکړو قبلتهم دا قبلتين یو قبله نه وا خو دواړه په بوتلان کې شریکی وي ما انت بتابع قبلتهم جمله خبریه د صورتن او معنا په دې کې قطع د تمنې د اهل کتاب راولي د دوی امید قطع کوي اهل کتاب دا تمنا لرله پیغمبر علی السلام ته ویل چې یا محمد عد الى قبلتنا نؤمن بك زمون قبله ته بیا را مخامخ شه نو موږ به ستا اتباع وکړو دوی دا دوکه کوله د پیغمبر علی السلام سره نو الله پاک د دوی تم قطع کړه چې ته نه تابع کیدون کې د دوی د قبله په دې کې الله پاک دې خبرې ته اشاره وکړه چې دا قبله نور نه منسوخيږي نو جمله خبریه ده صورتا و معنا قطع د تمع د يهود راولي او بعض علما وایي چې دا خبریه ده صورتا انشائیه ده معنا معنی نه ده وما انت بتابع قبلتهم یعنی لا تتبع قبلتهم د دوی د قبله تابعداري مکوه وما بعدهم بتابع قبلة بعد یعنی لا يرجى توافقهم کما لا يرجى توافقهم لك د دوی خپل مابین کې توافق ممکن نه دی لکه ستا سره چې توافق نه دی ممکن نو خپل مابین کې د دوی اختلاف دی نه دی بعضی د دوی تابع د قبله د بعضو ولا ان اتبعت اهواهم کچرت تتابع شو د دوی د خواهشاتو من بعد ما جاءك من العلم ورست دا غنه چراغ لو تا علم علم خو معنا مصدری انتزاعی ده د دې راتلل خو متصور نه دي نو دلته علم په معنا د معلوم سره ده قرینه ورته جاء ده من بعد ما جاءك من المعلوم ورست دا غنه چې تا تراغ معلومه هغه معلوم دا دی چې بان لك الحق ستا قبله حق ده او د دوی قبله منسوخه ده نو دا تعریض دی امت ته انك اذا لمن الظالمين په دې وخت کې به ته د ظالمانو نه ظالم وضع شیء فی غیر موضعه ته وایي ظالم هغه چاته وایي چې وضع د اشیاء کې فی غیر موضعه نو دلته تا ترجیح د ادنا به ورکړي وي په اعلا باندې نو بیا به ته ظالم نو تعریض د امت ته الذين اتيناهم الكتاب الذين مبتدا ده د دین علما د يهودو مراد دي هغه علما د يهودو اتيناهم الكتاب چې هغه ته ما کتاب ورکړی دی يعرفونه دا ورته خبر ده هو ضمیر تحویل د قبله ده او یا محمد صلی الله علیه وسلم ده دوی محمد علیه السلام پیژني نو لکه تحویل د قبله چې ورته خو معلوم ده په تورات کې دا ذکر شوی چې 14 یا 19 میاشتې به بیت الله تلمونځ کوي بیت المقدس ته او بیا به بیت الله ته تحویل کړي لکه دا خبره چې دوی پیژنده په تورات کې دا و نو محمد علی السلام هم پیژندو نو په محمد علی السلام سره د معرفت نه ایمان نه راوړي نو په تحویل د قبله سره د علم نه ایمان نه راوړي کما يعرفون ابناهم لك دوی چې پیژندل خپل بچي به اشخاصهم خپل بچي به شخصي پیژندو نو پیغمبر علی السلام په وصف د نبوت داسې پیژندو وان فريقا منهم حضرت عمر رضی الله عنه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه ته ویلي چې آیات سو پیغمبر علی السلام داسې پیژندو لکه خپل بچي هغه ورته فرمایل چې د دینم زیاتی پیژنو د خپل بچی په بنوت کې شک راځي چې مور چرته غلا نه کړي خو د پیغمبر علی السلام په نبوت کې شک نشته و ان فريقا منهم بشک یو ډله په دوی کې لا یکتمون الحق دوی د حق پټي او الف لام په الحق کې د عهد د پاره ده معهود حق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ده الحق یعنی ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم دا د رب د طرف نه ده پیغمبر چې هر څه وایي دا د رب د طرف نه وایي ځکه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى او یا الف لام په الحق کې د عهد د پاره ده معهود خاص حق ترنه مراد ده الذي كتمه هؤلاء چې دي خلکو پټ کړو نو فلا تکونن من الممترین نو مکیګه ته د شک کوونکو نام پڅ کې شک مکوا مشکوک قضیه کوم ده فی کتمانهم الحق پدې کې شک مکوا چې دوی حق پټي ولکل وجهه الله پاک فرمایي ولکل وجهه دا اوس حکمتونه بیانې د پاره د تحویل د قبله د تحویل د قبله د پاره دلایل ذکر کړي چې د مسلمانانو قبله کعبه شو ځکه لکل وجهه د هر اهل دین د پاره لکل اهل دین د هر اهل دین د پاره وجهه وجهه جهتون دا پکې اصل دی او وجه اصل پکې جهتون دی ولکل جهتون لك عده او زنه خو وجهتون هم پکې یو لغت راغلی دی اسم دی په معنا د المتوجه الیه لکه خلق چې په معنا د مخلوق سره نو لکل وجهه یعنی جهه د هر اهل دین د پاره یو قبله ده یو جهت د چاغي طرف ته دوی مونږ کوي لكل وجهه یعنی د هر اهل دین د پاره یو طرف دی وجهتون په معنا د جهتون یو توجیه پکې دا ده چې لکلن کې دا تنوین عوض د مضاف الیه نشو یعنی لکل اهل دین د هر اهل دین د پاره وجهتون یعنی جهتون یو طرف دی چې هغه طرف ته دوی مونږ کوي دویمه توجیه لکلن کې تنوین عوض د مضاف الیه د پاره ده لكل قوم من المسلمين جهه د هر قوم د مسلمانانو دا یو جهت دی او یو جانب د کعبه دی څوک طرف مشرقی نه ورته مونږ کوي څوک طرف مغربي نه ورته مونږ کوي څوک طرف شمالي نه ورته ولاړي څوک طرف جنوبي نه ورته ولاړي خو به هر طرف تقدیر د هر قوم د مسلمانانو د لپاره وجهتون یعنی جهه من الكعبه یو جهت د کعبه دی یعنی هر مسلمان یو جهت د کعبه ته ولاړی څوک د یو خونه څوک د بل خونه هغه ولا توجیه اولاده چې دا دلیل د پاره د تحویل شي چې د هر دل د هر اهل دینو د پاره یو جهت دی نو د مسلمانانو د پاره یو مستقل جهت پکار دی هو مولیها مولیها مفعول ثانی ورته حذف دی هو مولی نفسه ایاها ها مفعول ثاني ده نه المفعول الثاني محذوف موليها چې دا ور اړون کې د خپل نفس ده دغه طرف ته اياها ها زمير هو موليها يعني مولي نفسه اياها چې خپل نفس خپل طرف هغه ته متوجي کوي فاستبقوا الخيرات نو الله پاک فرمای تاسو یو د بل نه مخکې کیږئ نه کوي وتا فاستبقوا الخيرات مسلمانان دی یو د بل نه نیکي او تمخ کیږي خطاب مؤمنانو ته نو چې مؤمنان خپل مابین کې یو د بل نه مخ کیږي نو د کافرانو نه خو په طریقې اولا سره مخ کیږي نه کوي ته اينما تكونو دا ورته دلیل دی اين اين ظرف زمان د متضمن د معنا د شرط لره اس پکې مقدر دی از اينما تكونو یعنی فی ای موضع تكونو په هر ځای کې چې تاسو وایي ما زائد ده تکونو چې تاسو یې یاتی بكم الله جميعا دا جواب د پاره د شرط ده الله پاک به پتا سو ټول باندې راتلل کوي ان الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت دا ان الله على كل شيء قدير اکثر د غرمې په ټیم کې راځي د دې تحقیق پاتې دی دا به یو ځای کې تاسو ته کوم ان الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت دا متعلق تر ولي پورې ده متعلقه بولي حيث متعلق تر ولي پورې ده تر خرجت پورې تعلق نه دی جایز دا د من حيث تعلق تر رست خرج خرجت پورې نه دی جایز ولکه د رست خرجت پورې دا من حيث متعلق شي نو بیا به يلزم عدم الاضافه بیا به حيث د خرجت ته مضاف نشي حالانکه حيث لازم الاضافت ته د خرجته ته نو دا خرجته پکې عامل نه دی بلکې ولې پکې عامل دی ومن حيث خرجت حيث ظرف د لازم الاضافت ته جمله ته غالبا ومن حيث خرجت فول د ول پکې عامل دی دا جزاء پکې عامل ده فولی وجهک شطر المسجد الحرام نوال وخپل مخ دی طرف د مسجد حرام ته وانه دا استقبال بیت الله شریف طرف ته للحق خامخ دا حق د جانب د ربستانه وما الله بغافل عما تعملون نه دی الله نه خبره د هغه څه نه چې تاسو یې کوئ ومن حيث خرجت دا عطف ده په لكل وجهه باندې د هر امت د پاره یو جهت دی یو طرف دی یا په قد نرا باندې ور عطف دی په من حيث خرج ته باندې ور عطف نه دی په دې لنډې مو ور عطف کوه د دې وجه دا ده لأنه معلول لقوله تعالى لكل وجهة دا ومن حيث خرجت لكل وجهة د پر معلول دی لالا يكون للناس عليكم حجه دا ورته دریم علت ده دا تحویل د قبله زکه وشو چې لالا يكون للناس عليكم حجه چې نشي د خلکو د پاره تاسو په خلاف حجه اعتراض او دلیل کچرته تاسو تحویل ونه کوي نو بیا به يهود په تاسو باندې اعتراض کوي چې په تورات کې خدا راغلي دي چې د نبی اخر زمان شپاړس یا ولس میاشتې قبله به بیت المقدس او دا غین وروسته نه قبله به بی بیت الله نو که تاسو اوس بیت الله ته مخ نه کوي نو دا يهود به په تاسو اعتراض کوي الا الذين ظلموا منهم مگر هغه خلک چې هغه ظالمان دي تاسو نه هغه به بیا در باندې اعتراضات کوي چې پیغمبر علی السلام کعبه شریفه ته ځکه مخ کړو میلن الی دین ابایه چې د خپل پلارانو د دین طرف ته میلانو فلا تخشوهم نو د دوی نه مو ویریږي وخشون یو زمانه ویریږي ولی اتم دا بل دلیل دی د پاره د تحویل څلورم دلیل دی دا تحویل د قبله ما ځکه کړی دی اتم نعمتي علیکم چې خپل نعمتونه ز پتا سو باندې تمام کوم ولعلکم تهتدون چې بهتره قبله تاسو د پاره قبله کوم ځکه تاسو بهتر امت یې نو قبله بم بهتره شي نو دا به نعمت تام شي ولعلکم تهتدون دا پنځمه وجه ده د دې لپاره چې تاسو راه یافته شئ دا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام دا الله پاک مکرر ذکر کړو مخکیم ذکر کړو ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام مخکې ویلي و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره درې ځلې تقریبا الله پاک ذکر کړو د دې وجه دا ده چې الله پاک د دې لپاره درې علل غایه ذکر کړې دي نو د هر علل غایي سره د معلول مقرر کړو ګوره په یو ځای کې د نبی علی السلام د تمنا پوره کول وو نو الته علت غید پیغمبر علی السلام د تمنا پوره کول وو نو د پیغمبر علی السلام د تمنا پوره کول د علت غایو نو معلول ورته ذکر کړو چې وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطر الته یو علت غایو نو الته ذکر ذکر کړو دویم علت غایو دا چې لكل وجهه یعنی د هر امت د لپاره مستقله قبله ای نو د هغه علت غی د لپاره دویم ځل ذکر کړو دریم علت غی دفع د الزام د مخالفین و چې الله یکون للناس علیکم حجه نو د دې دریم علت غی د لپاره الله پاک د آیات کریمه ورته دریم ځل ذکر کړو درې علل غی یو نو درې ځل ورته الله پاک د معلول مقرر کړو دویمه توجیه پکې دا ده چې دا الله پاک درې ځل ذکر کړو اول خطاب پکې ساکینینو د حرم ته دی څوک چې حرم کې اوسېږي دویم خطاب ساکینینو د جزیره العرب ته دی او دریم خطاب للناس جميعا ته دی ټولې دنیا ته دی نو اول اهل الحرم ته ویل چې قبله ته مخ کوي دویم د جزیره العرب والا ته ویل چې قبله ته مخ کوي دریم بیا ټولې دنیا ته ویل چې قبله ته مخ کوي دریم توجیه پکې دا ده چې په اول اول کې تعمیم د احوالو ده په هر حالت کې قبله ته مخ کوي دویم کې تعمیم د امکنه و دی په هر ځای کې قبله ته مخ کوي دریم کې تعمیم د ازمنه و دی په هر وخت کې قبله ته مخ کوي هر حال کې هر ځای کې هر وخت کې قبله ته مخ کوي نو تعمیم د احوال په اول کې تعمیم د امکنه په دویم کې او تعمیم د ازمنه په دریم کې نو ځکه الله پاک درې ځلې ویلې چې ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وابیانو ته ما یو چیلنج ورکړی او یو کروڑ روپۍ انعام مې ورته ټاکلی و بیا چا په ما اعتراض وکړو چې دا دومره انعام ته د کمه کوي تا خو پنځلس زره روپۍ درته مدرسه کې درکوي نو ما زما یقین دی چې جواب هسې هم نشته و بیا نو اهل حدیث کې دو اصول اطیع الله او اطیع الرسول د اهل حدیث صرف دو اصول دي تقلید مقلید نه مني نو زه و بیا نو ته وایم قبله باندې تعبیر نه کوم شطر المسجد الحرام باندې تعبیر کوم پاکستان کې شطر المسجد الحرام کم طرف ته دی شطر المسجد الحرام کم طرف ته دی آیات کې وخایي چې شطر المسجد الحرام مغرب ته دی او یا په حدیث کې وخایي چې شطر المسجد الحرام مغرب ته دی قبله باندې تعبیر نکوم چې قبله کم طرف ته ده کدا سی ویم چې قبله کم طرف ته ده نو بیا وابي مغالطه کوي که زه وایم چې قبله کوم طرف ته ده زه وښیه نو هغه بیا دا آیت پیش کوي چې فولو وجوهکم شطر المسجد الحرام اگر چې دا دلیل د دعوی سره مطابق نه دی خو بیا هم عوامو ته ذهن کې دا ورکوي چې یاره جواب وشو د قبله ښودلې وه چې قبله کوم طرف ته ده ما په جواب کې ورته وویلې چې فولو وجوهکم شطر المسجد الحرام اگر چې دا جواب نه دی خو بیا هم ګوره عوامو ذهن ته دا راځي که نه چې زه یو څه خو ویلي مولان باشد کې بن نه باشد نو به هر تقدیر په قبلې تعبیر نه کوم په شطر المسجد الحرام تعبیر کوم شطر المسجد الحرام کم تعریف کم طرف ته دی مشرق ته دی که مغرب ته دی که شمال ته دی که جنوب ته دی د اهل جغرافیه او تقلید بنه کوي چې مغرب ته ده مغرب طرف ته ده پاکستان کې مغرب طرف ته ده د حدیث نه خدا معلومیږي چې مغرب طرف ته نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اتى احدكم الغایه فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا وغربوا کله چې تاسو لیټرین ته لاړئ نو تاسو قبله ته مخ هم ماړوي قبله ته شام ماړوي قبله ته مخ او شام ماړوي شرقو او غربو مشرق ته په دسماتي کینه یا مغرب ته نو مشرق ته او مغرب ته به دسماته کوي نو چې او دسماته مشرق او مغرب ته کوي نو مغرب او مشرق ته به قبله نه حدیث کې خدا راغله چې نو مشرق طرف ته قبله ده ځکه دې طرف ته او دسماته کوي او نه مغرب طرف ته قبله ده ځکه دې طرف ته ده او د سماتي ځای دی نو حدیث کې خو راځي چې نه مشرق ته ده نه مغرب ته ده وابیان ولې مغرب طرف ته مونځ کوي آیات کې دی وخی چې په آیات کې راغلی وي چې پاکستانیان دی مغرب طرف ته مونږ کوي د بر صغیر والا دی مغرب طرف ته مونږ کوي یعنی په حدیث کې وخی چې د بر صغیر والا دی مغرب طرف ته مونږ کوي د اهل جغرافي او تقلید بنه کوي چې اهل جغرافي والا وایي چې قبله مغرب ته ده په بر صغیر کې نو د تقلید نه بغیر مون نشي کولای یوازې قبله نشي صحیح کولای نو کوسه دا آیات پیش کړو چې فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام نو پام دې کې ما سوال کړی دی چې شطر المسجد الحرام کوم طرف ته دی مشرق ته دی مغرب ته دی شمال ته دی جنوب ته دی نو جواب نشي کولای تر قیامت پورې یو وبي ماته ویلي وای دې حدیث کې چې راغلي چې شرق او غرب مشرق او مغرب ته د اسمات کوي دې طرف ته قبله نه ده وای دا حدیث د اهل مدینه او د پاره ده نو مې دا خو حدیث کې نه دی راغلي چې دا د اهل مدینه او د پاره ده حدیث خو مطلق ده د ټولي دنیا د پاره دی او تر خاص کړو د اهل مدینه او پوري دا چا ویلي چې د اهل مدینه او پوري خاص دی الله ویلي کده الله پیغمبر وینا الله او د الله پیغمبر نه دی ویلي عبد الله بن مبارک سي ویلي دی نو مې دا خو بیا د عبدالله ابن مبارک تقلید شو وینا دغه تقلید موږ نه کوو دغه تحقیق را نقل کوو د عبدالله ابن مبارک تحقیق را نقل کوو پر دې تحقیق را نقل کول تقلید دی که نه دی خپل تحقیق دی نه دی د عبدالله ابن مبارک تقلید تحقیق را نقل کوي بیا وایي زه محقق محقق خو دې ته و چې خپل تحقیق کوي نو ته خو پر دې تحقیق را نقلې پردی تحقیق چې څوک را نقلی هم دې ته مقلد وایي دې ته محقق نه وایي هم دې ته مقلد وایي چې پردي تحقیقات را نقلی نو د تقلید نه بغیر دې طرف ته لمون نشي کولای کعبه شریفه طرف کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم کما ارسلنا فیکم رسولا بل معنا دا فذكروني تاسو زما ذکر وکي بالصلاه په مون باندې اذكركم زبستاسو ذکر وکم بالاجابه په قبلولو استاسو عبادت به قبول کم د ټولو نه خطر جمعه دا ده چې د ټولو ته جامع شي روح المانی ذکر کړی دا فذكروني قلبا وقالبا غالبا یادېږي په اندامونو یادېږي په اندامونو د الله ذکر په زړه د الله ذکر په ژبه د الله ذکر نو دا درې واړه فذكروني قلبا وقالبا نو دا نقشبندیه شریفه د دینه ثابته شو کنه په زړه د الله ذکر دارنګي په یو حدیث کې راځي اذكر الله على كل حال په هر حالت کې الله یادوا موجبه کلیه ده یو د حالاتو نه لیټین دی لیټین کې مولا یادوه هلته خو په ژبه نشي یادولی نو په زړه به یې یادوې ګوره لطیفه د قلب ثابته شوه لطیفه د قلب دا په نقشبندیه کې اوله لطیفه ده نو فذکروني قلبا وقالبا ولسانا په درې وړو ما یادوه نو نقشبندیه قادریه چشتیه سروردیه درې وړه پکې راغله او دا رنګ تعبیر په ذکر ذکر کړی دی چې دا نتیجه د ذکر ده د نتیجې د ذکر نه تعبیر په ذکر باندې وو په صحیحینو کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی ومن ذکرنی فی ملئ ذکرته فی ملئ خیر من ملئه من ذکرنی فی نفسه چا چې زیات کړم فی نفسه فی نفسه څه معنا چا چې زیات کړم منفردن یوازې ناس ته ما یادې نو من ذکرنی فی نفسه چا چې زه منفردن یاد کړم ذکرته فی نفسی زه به منفردن یاد کړم ومن ذکرنی فی ملئ چا چې زه په یو جماعت کې یاد کړم ذکرته فی ملئ زه به په بهتر جماعت کې یاد کوم ګوره د ملئ مقابله د نفس سره راغله نو نفس په معنا د انفراد سره دی من ذکرنی فی نفسه چا چې زه منفردن یاد کړم منفردن پوه شو نو د قرائت خلف الامام په باره کې یو حدیث دی ابو هريره رضی الله عنه یو صحابي ته وایي اقرأ بها فی نفسک اقرأ بها فی نفسک نو بیا ترجمه داسې کوي اقرأ بها فی نفسک پټ پټ یې لوله په خوله کې د امام پسې شاته چې ولاړ یې پټ پټ یې لوله مونږ وایو دا معنا غلطه ده یا خو د دې معنا دا ده چې اقرأ بها فی نفسک په زړه کې لوله متوجه اوسېږه یا اقرأ بها فی نفسک منفردن لوله چې یوازې مونږ ته ځکه د نفس معنا انفراد راغلی ده په دې حدیث کې من ذکرنی فی نفسه چا چې زه منفردن یاد کړم ذکرته فی نفسه زه به منفردن یاد کړم ومن ذکرنی فی ملئ چا چې زه په جماعت کې یاد کړم ګوره د ملئ مقابله چې د نفس سره راشي نو په معنا د انفراد سره اے مؤمنانو استعینوا د الله نه امداد غواړئ بالصبر په صبر والصلاه او په منځ باندې نو په صبر صبر خپل نفس د حرامو نه بندول او په عبادتو پابندول د کې دوه شیان راغلل د حرامو نه بندول په عبادتو پابندول ولا تقولوا لمن يقتل دا بیان د پاره د صبر دی دا بیان د پاره د دې خبرې دی چې ان الصبر ربما يؤدي الى الشهاده کله ته په صبر کې شهیدم شي د دشمن په مقابله کې صبر کې نو شهید شي نو چې شهید شي مو ډارېږه دا شهادت حیات ابدی دی ولا تقولوا تاسو مو وایي لمن لم د تعلیل د پاره دی لوجه د هغه چانه یقتل چې هغه شهید شي صحیح شو لوجه د هغه نه دا لم د تعلیل ذکر کړو چې من یقتلو خو د خلکو مخاطب نه پنځپیریان لګي شهیدانو ته مړ وایي خو د شهید قبر ته نه دی ورغلی چې شهید ته ویلي چې ای شهیده ته مړې موت ته لګیا دی و شهید مړ دی خو د شهید د وجه نه لګیا دی نو ځکه مې لام د تعلیل دپاره کړو صحیح شو لام می د تعلیل د پاره کو ولا تقولوا لمن يقتل تاسو مو وایي لوجه د هغه خلکو نه چې اوجل شي فی سبیل الله د الله په لار کې د اعلا د کلمت الله د پاره اموات د خبر د پاره د مبتدا مقدره دي چې هم اموات دا سموي چې دوی مړ دي بل احیاء یعنی بل هم احیاء بلکې دوی ژوند دي ولکن لا تشعرون لیکن الله پاک فرمایي چې تاسو په دې باندې نه پوهیږئ دې کې یو مسله درته ذکر کوم د شهید جسد ژوند دی د شریح د شهید روح دا په جنت کې وي کله کله د عرش لاندې وي کله د قبر په خوا کې وي خو د دې جسد عنصري دنیوي د شهید سره قوي تعلق دی لہذا د شهید عنصري دنیوي جسد ته مړ ویل او یا پرې د مړ ګمان کول دا ګنای کبیره ده کافر نه دی خو ګنای کبیره ده څوک چې د شهید جسد ته مړ وایي دویم ګوره د شهید سره چې د رزق کوم وعده شوې ده هغه رزق دا د دې شهید جسد عنصري ته ورکول کیږي روح ته نه ورکول کیږي الله پاک شهید ته رزق ورکړي د شهید روح ته ورکړي که جسد ته ورکړي